نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل د درد پر ځای لاس کښېږده اول درې واره بسم الله ووایه او بیا دا دعا اووه ځلې ووایه اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر د دې حدیث روایت د شعبان د میاشتې دوه ویشتمه نېټه چې د دوه زره او نولسم میلادي کال د اپریل د میاشتې له اووه ویشتمې نېټې سره سمون خوري. د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو. د کندهار ولایت په میوند کې د تېرې ورځې په جګړه کې د مزدور دښمن شپاړس تنه مزدور عسکر وژل شوي دي. د هلمند ولایت د سنګین په چاودنو او بریدونو کې پنځلس تنه مزدور عسکرو او پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د زابل ولایت په میزانې کې درې شوبلې ویجاړې، شپږ تنه مزدور عسکر قتل، د قومندان په شمول درې تنه یې ژوبل شول. د تخار ولایت دشت کلا، کمیساري او ای خانم درې پوستې مجاهدینو ونیولې. تابت لازا څتو څو چې وي ژوندون زموږ تابت لازا څتو څو چې وي ژوندون زموږ ستا تاریخ به یاد ساتو څو چې وي ژوندون زموږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اړوند د جوګرم په سیمه کې تېره ورځ سهار لس بجې په هغه مزدور عسکرو وسلوال بریدونه او د خښ کړای شویو ماینونو په مټ چاودنې ترسره شوې چې سیمې ته د عملیاتو په موخه راوتلي وو د وروستیو معلومات له مخې د بریدونو او چاودنو په پایله کې د مزدور دښمن شپاړس تن عسکر وژل شوي چې وروسته د پیښې له ځایه په دوه امبولانس او دوه رینجر موټرو کې مړه او ژوبل عسکر ولېږدول په پیښه کې دوه تنه مجاهدین زخمیان او یو بل د شهادت لوړ مقام ته رسېدلی تقبله الله تعالی همداراز د یادې ولسوالۍ د جګرم په سیمه کې د مزدور دښمن له لوري د ملکي خلکو پر کورونو د هوانونو په مټ بریدونه شوي چې له امله یوه ښځه او دوه هلکان او څلور ماشومې نجونې زخمیانې شوي دي همداراز په یاده سیمه کې مزدور دښمن پر شوبله د خرڅ کړای شوي مین په مټ چاودنه وشوه د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د یاد ولایت تخته پل ولسوالۍ اړوند د ماکیانو په سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو په مزدور دښمن د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره کړ د برید په پایله کې شپږ تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول په پیښه کې مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د یاد ولایت د نیش ولسوالۍ پر مرکزي ودانۍ او امنیه قومندانۍ د اسلامي امارت مجاهدینو د هوانونو په مټ بریدونه کړي خبر زیاتوي د هوانونو مرمۍ په نښه شوي هدفونو لګېدلې چې لا ملی دښمن ته تلفات اوښتي خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. یو بل خبر وایي چې د شولي کوټ ولسوالۍ د تناوچي په سیمه کې تېره ورځ مازیګر پنځه بجې د مزدور دښمن پر شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه وشوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز بېګا ماښام اووه بجې د یادې ولسوالۍ د سره سخر په سیمه کې یو تن مزدور عسکر د لیزر په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو. همداراز د یاد ولایت د خاکریز ولسوالۍ د چنار په سیمه کې بېګا ماخوستن نهه بجې یو تن مزدور عسکر د لیزر په مټو وویشتل شو یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت د ښار اړوند د شپږمې حوزې د احمد ولي خان پخواني کور ته څیرمه په مزدورو پولیسو د تکتیکي مین په مټ چاودنه شوې د چاودنې له امله یو تن مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شوی دی د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د شکر شیلیا او عیدګاه په سیمو کې پرون سهار اوه بجې په هغه مزدور عسکرو پولیسو او اربکیانو د مجاهدینو له لوري بریدونه وشول چې د یرغلګرو په هوایي ملاتړ له خپلو قرارګاوو او پوستو په ګڼ شمېر شوبلو او موټرو کې راووتل. بریدونو تر مازیګر پورې دوام وکړ چې په مهال یې په دښمن پنځه خښ کړای شوي ماینونه هم چاودېدلي. د چاودنو او بریدونو په پایله کې پنځلس تنه مزدور عسکر او پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د ګرشک ولسوالۍ د سیدانو په سیمه کې د مزدور اردو پر پلې ګزمه د درس کوپنو په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې درې تنه اجیر عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز پرون ماسپښین دوې بجې د مزدور اردو د پوستې دوه تنه پیرداران د درس کوپ په مټ مړه او ژوبل شول د یاد ولایت د نادعلي ولسوالۍ د لوی منده په سیمه کې پرون مازیګر پنځه بجې د مزدوري اردو پر شوبله د کمین په ترڅ کې وسلوال برید وشو. د برید په پایله کې شوبله د راکټ په مټ ویجاړه او پکې سپاره درې تنه مزدور عسکر ووژل شول. د زابل ولایت د میزاني ولسوالۍ د ټکیر په سیمه کې د مزدور دښمن پر اکمالاتي کاروان وسلوال بریدونه وشول د بریدونو په مهال په دښمن د خښ کړای شوي ماینونو په مټ چاودنې هم ترسره شوې د بریدونو او چاودنو له امله د دښمن درې شوبلې په بشپړه توګه ویجاړي، د مزدور قومندان قدرت په شمول درې تنه ژوبل او شپږ تنه نور مزدور عسکر یې ځای پر ځای ووژل شول. د یاد ولایت د شهر صفا ولسوالۍ د ملتني منده په خوله کې د شیرزاد پر پوسته د لیزري وسلو په مټ برید وشو. د برید په پایله کې څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور یې ژوبل شول. په پېښه کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېد. تقبله الله تعالی د ید ولایت د سیوري ولسوالۍ د کوچني ښاره کلي ته څېرمه پرون ماسپښین درې بجې د مزدور دښمن د اکمالاتي کاروان یوه شوبله د خښ کړای شوي مین په مټ ویجاړه او پکې سپاره پنځه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د شاه جوی ولسوالۍ اړوند د منده د کلي اوسېدونکی یو تن اربکی د حقایقو په درک کولو سره پرون سهار د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو. د دښمن په مراکزو تر پر له پسې بریدونو وروسته وړمه شپه د مزدور دښمن عسکر د تخار ولایت دشت کلا ولسوالۍ اړوند سیمه کې د کمیساري او د آی خانم بندر درې پوستې تخلیه او له سیمې وتښتېدل. د راپور له مخې یاده سیمه د مزدور دښمن له وجود څخه په مکمل ډول پاکه شوې او د مجاهدینو تر حاکمیت لاندې ده. د غزني ولایت د مرکز ارباب کلا سیمه کې په مزدور عسکرو ناڅاپي برید وشو چې پر مهال یې یو ګوډاګی ځای پر ځای ووژل شو. همداراز مازیګر شپږ بجې جنګل باغ سیمه کې مجاهدینو په مزدورو پولیسو برید وکړ چې په ترڅ کې دوه تنه مزدور عسکر قتل او څلور تنه نور یې ژوبل شول. د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ په مربوطاتو کې پرون سهار د اسلامي امارت د جلب او جذب کمیسیون په هلو ځلو د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته د یوه صاحب منصب په شمول شپږ تنه پولیس تسلیم شول. خبر زیاتوي تسلیم شوو کلک هوډ څرګند کړ چې نور به هیڅکله د ګوډاګي ادارې لیکو ته ور نه شي بلکې تر خپل وس پورې به د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي. پرون سهار اته بجې د بادغیس ولایت دابي کمرۍ ولسوالۍ ته د همدې ولایت له مرکز قلعه نو نه ګڼ شمېر مزدور عسکر په موټریز کاروان کې د عملیاتو په موخه راورسېدل چې د مجاهدینو له لوري ورباندې مخامخ بریدونه وشول. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې تر مازیګر پورې په شدت سره دوام وکړ. د بریدونو په پایله کې دښمن مازیګر ناوخته د تلفاتو په لیدلو سره بیرته قلعه نو ته په تېښته مجبور کړای شو. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د فراه ولایت د خاکي سپید ولسوالۍ د چوڼۍ قلعه په سیمه کې د یرغلګرو ډرون الوتکې د ملکي خلکو هغه موټر چې د دیوالي سرخ د جمعه بازار له سیمې نه د فرارود ولسوالۍ ته پر لارې و برید کړی. په دې برید کې موټر په بشپړه توګه سوځول شوی او پکې د فرارود ولسوالۍ مشهور دکاندار عبدالاحد چې په حاجي اخونزاده سره یې شهرت درلود له خپل دولس کلن زوی او یو بل کلیوال سره پکې شهیدان شوي چې جسدونه یې هم تر ډېره سوځېدلي دي. انا لله و انا الیه رجعون د کندوز ولایت د شتیارچه ولسوالۍ اړوند سیمه کې په مزدور اربکیانو برید وشو چې په ترڅ کې درې تنه مزدور اربکیان ووژل شول. د لغمان ولایت قرغې ولسوالۍ په لویه لاره مشلې سیمه کې د مزدور دښمن پر رینجرو برید وشو چې په ترڅ کې دوه رینجر په مرمیو لګېدلي او درې تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل شول. همداراز د یاد ولایت علیشنګ ولسوالۍ د بدرو په سیمه کې چریکي مجاهدینو د شریرو اربکیانو پر پوسته داسې مهال برید وکړ چې د پوستې ټول اربکیان ډوډۍ ته سره راغونډ شوي ول د برید په ترڅ کې درې تنه شریر اربکیان ځای پر ځای وژل شوي او چریکي مجاهدین روغ رمټ تر خپلو ملګرو پورې را رسېدلي دي د یاد ولایت د قرغې ولسوالۍ لویه لاره مشلې کمر سیمه کې د مزدور دښمن پر کتار وسلوال برید وشو چې په ترڅ کې د دښمن دوه رینجر تخریب درې تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل شول. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اړوند د عمرخان کلي ته څېرمه د مجاهدینو لخوا ځپونکي بریدونه وشول چې له امله مزدور دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره نه ده ترلاسه شوې. د خوست ولایت صبورۍ ولسوالۍ اړوند ځاځي صحرا سیمه کې د مزدور اردو پر ګزمه د چریدار ماین په مټ چاودنه وشوه چې پر مهال یې د مزدور دښمن دوه تنه عسکر ژوبل شول.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 آخرت کې بریالی او ستر مقام ترلاسه کړي که غواړي چې نوم دې د اسلام او وطن په تاریخ کې د قهرمان په عنوان ثبت شي او که غواړي چې د خپل ولس او کورنۍ په زړه کې د ویاړمن غازي په حیث ځای پیدا کړي نو په خپل لاس کې ټوپک ته پر غاصبو امریکایي عسکرو مشاورینو یا روزونکو ورواړوه د خپل ټوپک مرمۍ د دې سرسخت کاپیرانو په سینو کې سړې کړه او دغه ظالم جابران د دوزخ کندې ته ولېږه په دې یقین ولره چې په دې کارنامه سره جنت ګټلی سي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې کافر مړ کړ نو بیا به له دوزخي کافر سره نه یو ځای کیږي د یادې شوې ټولنې غړي په دې باور دي چې دوی او کورنیو یې په افغانستان کې د جګړې پر مهال ډیر کړاو ګاللی او نور باید همدا جنگ ختم شي دوی دا هم ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو پاتې کېدل نه ګټه لري او نه هم د امریکا پر امنیت کوم تاثیر اچوي امریکا په تیرو اتلسو کلونو کې په افغانستان کې ټول پوځي زور، سیاسي مانور او پراخ پروپاګند ترسره کړ، خو نه یوازې دا چې کومه لاسته راوړنه یې ځینې ترلاسه نه کړه، بلکې له لویې نظامي ماتې او سیاسي شرمندګۍ سره هم مخ شوه. تاریخ ثابته کړې چې افغانان مظلوم خو زړور خلک دي، نورو ته د ضرر رسولو اراده نه لري، خو که چا ضرر ورسولی بیا یې نو پزه پر مځکه ورسولولې او توبه یې پرې ایستلې ده پرون یې روسان او هغه بل ورځ یې انګریزان په ټیټ سر له یوې نړۍ شرمندګۍ سره له خپل ټاټوبې وشړل که امریکا بیا هم له تیر اتلس کلن شتون یعنی اشغال او تاریخ څخه عبرت وانخلي نو د امپراتوریو په قبرستان یعنی ګران افغانستان کې دې ځان ته د قبر ځای انتخاب کړي دلته تل تاریخ تکرار شوی یرغلګر او داخلي تالي څټي یې له داسې تور برخلیک سره مخامخ شوي چې بیا یې هیڅکله هم سر نه دی هسک کړی. ټرمپ باید د امریکايي ولس او خپلو عسکرو سره ترسره کړې ژمنه پوره کړي، له افغانستانه خپل عسکر ژر تر ژره وباسي امید دی چې روغ جوړ او خوښ به یاست او د خپرونې تر پایه به مو ملتیا وکړئ په خپرونه کې اورئ چې د الله تعالی د لارې د مجاهد خوب د نورو خلکو د ټولې شپې تر تهجد او د ورځې تر روژې غوره دی ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې آیا له تاسو څخه څوک د دې توان لري چې ټول عمر په لمانځه کې بوخت وي او ستړی نه سي مسلسل یې روژې ونیسي او ماته یې نه کړي خلکو ځواب ورکړ چې ای ابو هریره د دې لا څوک توان لرلی سي ابو هریره رضی الله عنه وفرمایل قسم دی په هغه ذات چې زما ځان د هغه په لاس کې دی یقینا د الله تعالی په لاره کې د مجاهد خوب تر دې غوره دی کله چې د الله تعالی په نزد د مجاهد خوب دومره لویه درجه او عزت لري نو د دشمن په مقابل کې قتال به څومره لویه درجه لري کله چې د هغوی د غافل دا مرتبه ده نو د هغوی د عامل به څومره لویه مرتبه وي او کله چې د هغوی د خوب کوونکي دا مرتبه ده نو د هغوی د تهجد کوونکي به څومره لویه مرتبه وي کله چې د هغوی د بوټانو د تسمو دومره قیمت دی نو د هغوی د غټو عملونو به څومره ډیر ثواب وي دا ټول د الله تعالی ښکاره فضل دی او د دې لپاره زیارکښو خلکو ته ملا تړل او پیسې ربډ وهل پکار دي او کوم خلک چې له دې څخه محروم دي هغوی ته ژړا پکار ده او څوک چې له جهاده پرته خپل ژوند په بل څه کې ضایع کوي هغوی ته په دې باندې خفګان پکار دی ای الله موږ ته زموږ د نجات اسباب او لارې وښیه او په هغو باندې تلل راته اسانه کړي د رحمت او خصوصي فضل په سترګه موږ ته وګوري زموږ عمر یقینا په بې مقصده او بې فایدې کارونو کې تیر شوی دی خو ته په هر څه قادر یې زموږ امداد او نصرت وکړه نسائی او ابن مبارک له ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت کوي هغه وایي چې ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل فرمایلی یقینا د الله تعالی په لار کې د مجاهد مثال او الله هغه څوک ښه پیژني چې د هغه په لاره کې جهاد کوي د هغه چا په شان دی چې ټول عمر لمونځ کوونکی روژه نیونکی له الله تعالی څخه ویریدونکی رکوع کوونکی او سجده کوونکی وي له نعمان ابن بشیر انصاری رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د الله تعالی د لارې د مجاهد مثال د هغه چا په شان دی چې ټوله ورځ روژه نیسي او ټوله شپه تهجد کوي تر څو پورې چې بیرته نه وي راستون سوی هر وخت چې راستنیږي قدرمنو اوریدونکو الله تعالی مجاهد ته په جنت کې سل درجې زیاتې ورکوي د سورة النساء په پنځه نویم او شپږ نویم آیات کې الله تعالی فرمایي الله پاک هغه کسان چې په خپلو مالونو او ځانونو سره جهاد کوي پر هغو چې ناست یې په درجه کې لوړ کړي دي الله پاک له ټولو سره د ښې جزا وعده کړې ده او مجاهدین یې پر ناستو خلکو په لوی اجر سره لوړ کړي دي د الله تعالی له لوري ورته درجې او مرتبې دي بښنه او رحمت دی او الله پاک ښه بخښونکی او ډیر مهربان دی له ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې په الله تعالی او د هغه پر رسول ایمان راوړ لمونځ یې قایم کړ زکات یې ورکړ او د روژې د میاشتې روژې یې ونیولې نو په الله تعالی باندې لازم دی چې هغه به جنت ته داخلوي د الله تعالی په لار کې هجرت کړی وي یا یې نه وي کړی او په خپل هغه وطن کې ناست وي چې چرته زیږېدلی وي خلکو ورته وویل یا رسول الله آیا موږ خلک له دې څخه خبر نه کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل یقینا په جنت کې سل داسې درجې دي چې الله تعالی د مجاهدینو لپاره تیارې کړې دي د هرو دوو درجو په منځ کې د اسمان او ځمکې ترمنځ فاصلې هومره فاصله ده دې ځای ته فردوس ویل کیږي نو کله هم چې تاسې له الله تعالی څخه سوال کوئ جنت الفردوس ترې غواړئ ځکه چې دا په جنتونو کې اعلی او افضل دی له همدې فردوس جنت څخه ویالې بهیږي او له پاسه یې د رحمان عرش دی دغه راز مسلم له ابو سعید خدری رضی الله عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې په الله تعالی باندې د رب په توګه او په اسلام باندې د دین په توګه او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې د رسول په توګه رضا سو د هغه لپاره جنت واجب وګرځید په ابو سعید رضی الله عنه باندې دا خبره ډیره ښه ولګېده وی ویل یا رسول الله دا خبره ماته یو ځل بیا تکرار کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیا تکرار کړه بیا یې وفرمایل یو عمل داسې دی چې د هغه په کولو سره الله تعالی د بنده سل درجې اوچتوي چې د هر یوې درجې ترمنځ د اسمان او ځمکې هومره فاصله ده هغه ورته وویل یا رسول الله هغه کوم کار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل د الله تعالی په لاره کې جهاد د نجات لار ده جهاد تور ده جهاد ډال دی جهاد د هر متجاوز په وړاندې فولادي دیوال او حسن حسین دی جهاد مو د ځان مال او عزت ساتونکی دی او جهاد مو د پیغمبر تګلاره د نیکونو میراث او د الهي دین د نفاذ یوازنی لامل دی ګرانو اوریدونکو یوه ډیره مهمه خبره دا ده چې د دې امت سیاحت جهاد دی د سورة التوبه په یو سل دولسم نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون هغوی توبه کوونکي عبادت کوونکي ثنا ویونکي سیاحت کوونکي رکوع او سجده کوونکي دي دلته له سیاحت څخه مراد جهاد دی السائحون یعنی جهاد کوونکي له ابو امامه رضی الله عنه څخه روایت دی چې یو سړي له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د سیاحت اجازه وغوښته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زما د امت سیاحت د الله تعالی په لاره کې جهاد دی دا خبره د ښکاره وي چې سیاحت په ځمکه کې ګرځېدو را ګرځېدو حالاتو ته د عبرت په سترګه کتلو او له بدو خلکو څخه د تیښتې د لارې خپلولو ته ویل کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد ته ځکه سیاحت ویلی دی چې په دې کې له وجود څخه تیښته او د الله تعالی په لور د هغه پر وعدو یقین کولو سره ورتلل دي څرنګه چې الله تعالی د مؤمنانو ځانونه د جنت په بدل کې اخیستي دي نو په دې وجه هغه خپل ځان ته د انصاف په نظر ګوري او د ده اخیستونکي الله تعالی ته د ځان د حواله کولو لپاره د دنیا د پرېښودو نیت کوي لږ غوندې غور وکړئ چې د هغو دوو کسانو ترمنځ څومره فرق دی چې یو د خپل نفس ته خوشحالولو په خاطر سیل او سیاحت کوي او بل د خپل ځان د قربانولو لپاره ګرځي یقینا چې همدغه کس رښتونی سیاح دی او دا همغه کامیاب سوداګر دی چې لویه ګټه او ستره بریا ترلاسه کوي جهاد د اسلام لوړه څوکه ده له معاذ ابن جبل رضی الله عنه څخه روایت دی چې موږ د تبوک په غزا کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره و چې هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل که چېرته ته غواړې نو زه به تا ته د دین سر، بنسټ، ستنه او اوچتوالی بیان کړم. ما ورته وویل یا رسول الله ضرور یې بیان کړئ. هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل د دین سر او بنیاد اسلام دی، ستنه یې لمونځ او اوچته څوکه یې جهاد دی. بېشکه چې اسلام د دین سر او بنیاد دی ځکه چې د یو مسلمان عمل تر هغه وخته پورې د الله تعالی په دربار کې نه قبلېږي تر څو پورې چې اسلام ورسره نه وي نو اعمال د هغه جسد په شان ګرځي چې سر یې نه وي او دا بیا داسې وي لکه تش کالبوت چې روح پکښې نه وي همدا وجه ده چې د قیامت په ورځ داسې اعمال د خور ورد ګرد په شان وي او هیڅ ګټه نه لري لمونځ ته ځکه د دین ستن وویل سوه چې مشابهت یې د خیمې له ستنې سره په دې کې دی چې په ټوله خیمه کې لومړی د خیمې ستنه درول کیږي بلکل همداسې د قیامت په ورځ لومړی د لمونځ حساب او کتاب کولای سي جهاد د اوښ له کو سره مشابه سوی دی ځکه چې کو په اوښ کې له ټولو څخه اوچت ځای دی او د اوښ یو ځای هم له هغه سره نه شي برابرېدلای. همدغه حال د جهاد هم دی او د اسلام یو عمل له جهاد سره برابر نه دی، بلکې جهاد تر ټولو اوچت او غوره عمل دی. لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو سوال چې له جهاد سره څه شی برابر دي؟ په ځواب کې وفرمایل، زه د جهاد په برابر یو عمل هم نه وینم. دلته یو احتمال دا هم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام تشبیه له اوښ سره ورکړه لکه څنګه چې انسان پر اوښ باندې سپرېږي او منزل ته رسېږي همدغه شان مؤمن د اسلام په ذریعه جنت ته رسېږي له وتلو څخه تر راستنېدو یا شهید کېدو پورې مجاهد د الله تعالی په ضمانت کې وي او په دې جریان کې له هغه سره د الله تعالی نصرت مل وي او الله تعالی هدایت ورته کوي الله تعالی د سورة العنکبوت په نه شپېتم نمبر آیات کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین او هغه کسان چې زما په لاره کې جهاد کوي خامخا به هغوی ته خپلې لارې وښیم او بېشکه الله تعالی له نیکوکارانو سره دی سفیان بن عینه وایي، کله چې خلک وګورې چې ګډوډ سوي او په ګناهونو کې اخته دي، نو ته له مجاهدینو او د سرحدونو له ساتونکو سره ملګری سه، ځکه چې الله تعالی د دوی په هکله فرمایي، زه به دوی ته خامخا خپلې لارې وښیم. ای وطن ای مأمنې زیبای من ای وطن ای مأمنې زیبای من ای وطن ای مسکن بابای من. عباس لبیب هستم امروز شنبه 22 شعبان که برابر است با 27 اپریل نخست به سرخط خبرها توجه نمایید دو در اینجا در قرغی ولایت لغمان نابود و سه تن داخلی کشته و مجروح گردیدند پانزده تن عسکر اجیر در سنگین ولایت هلمند کشته و زخمی شدند در اثر حملات جداگانه در مرکز ولایت غزنی شش تن اجیر داخلی کشته و زخمی گردیدند شش تن عسکری اجیر در طی کمین مجاهدین در تختپول ولایت قندهار کشته شدند دشمنان ترازبون خواهم زبون ای تو مهدی شادی و غم های من ای تو مهدی شادی و غم های من هجوم بردهاند که در نتیجه دو ارادنجر کاملا تخریب و سه تن عسکر کشته و مجروح گردیدند همچنان در ولایت نامبرده ساعت دوازده شب گذشته یک پسته یربکی ها در منطقه بادروی ولسوالی علیشنگ هدف حمله چریکی مجاهدین قرار گرفته است که در اثر آن سه تن اربکی جا به جا کشته و مجاهدین سالم به مراکزشان برگشتند بر اساس خبر در ولایت قندوز مجاهدین بر های اربکی در مربوطات ولسوالی دشت ارچی حمله کرده اند حمله بامداد روز گذشته صورت گرفته و در اثر آن سه تن اربکی کشته شده اند در ولایت غزنی روز گذشته ساعت 6 عصر مجاهدین امارت اسلامی در طی عملیات الفتح بر پلیس اداره مزدور در منطقه جنگل باغ از مربوطات مرکز این ولایت هجوم برده اند که در طی آن دو تن اسکر کشته و چهار تن دیگر جراحت برداشتند در ولایت هلمند روز گذشته حوالی ساعت هفت صبح در مناطق شکرشیله و عدگاه در مربوطات ولسوالی سنگین نیروهای دشمن که با حمایه هوایی اشغالگرانشان به قصد عملیات آمده بودند مورد حملات مجاهدین قرار گرفتند این حملات که تا حوالی عصر دوام داشته در نتیجه 15 تن عسکر و پلیس کشته و زخمی گردیدند ولله الحمد مجاهدین آسیبی نرسیده است از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که حوالی روز گذشته در منطقه ماکیان ولسوالی تختپل اجیران با کمین مجاهدین مواجه گردیدند در این عملیات شش تن عسکری اجیر جا به جا کشته و به مجاهدین به حمد الله زیانی نرسیده است در ولایت خوست ساعت دوی شب گذشته مجاهدین یک تن اسکر ضربتی دشمن آصف که بسیار شخص ظالم بوده در منطقه للمی ولسوالی اسماعیل خیل با قتل رسانیدهاند و تفنگچهاش غنیمت گردیده است خبر بعد اینکه در ولایت لوگر مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات الفتح بر عساکر اشغالگر امریکایی و قاتلان اجرتی داخلیشان در نزدیک قریه عمرخان ولسوالی خروار حمله کرده اند. حمله حوالی شب گذشته صورت گرفته و در طی آن به دشمن تلفات سنگین جانی و مالی وارد گردیده یوناما راپور تازهی را در مورد تلفات ملکی به نشر رسانیده است که بیانگر افزایش تلفات ملکی از سوی امریکاییهای اشغالگر و عساکر اداره کابل است. در راپور یوناما آمار منسوب به سوی امارت اسلامی حقیقت ندارد. در این راپور تلفاتی که به امریکایی های اشغالگر نسبت داده شده کمتر از آنچه است که در واقعیت آنها مرتکب شده در این مورد برخورد سیاسی و سلیقوی صورت گرفته است امارت اسلامی از طرف خود تلاش کرده است که گراف تلفات ملکی را به صفر پایین بیاورد و تا حد زیادی موفق هم شده است هموطنان ما شاهد این واقعیت هستند اما متاسفانه همچون سابق در ربع اول سال جاری میلادی نیز بمبارانهای بیدریغ و چاپه های شبانه امریکایی ها جریان داشت و نیروهای سفر یک، سفر دو، سپیشل فورس، زربتی، کماندو، اربکی ها و دیگر نظامیان خودسر اداره کابل به کشتار، شکنجه و گرفتاری مردم ملکی وادار ساختن مردم به ترک خانه و منطقه و تخریب خانه ها، مساجد، مدارس، مکاتب و کلینیک ها به شدت ادامه داده از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب مردم کشور شب و روز شاهد جنایات ضد بشری امریکایی های اشغالگر و کاسلیسانشان هستند. امارت اسلامی از یوناما می خواهد که باید در مورد جنایات روزمره امریکایی های اشغالگر از این بیشتر منصفانه قضاوت بکند امریکایی های اشغالگر عامل درجه اولی فاجعه های ضد بشری تلفات و کشتار ملکی در افغانستان هستند اما متاسفانه تلفات ملکی که از سوی امریکایی ها رخ داده است چنان که لازم است در راپور یوناما محاسبه نشده است. امارت اسلامی به شمول یوناما از تمام نهادهای بشری و حقوقی میخواهد که به زندگی مردم اهمیت لازم قائل شوند و در این راستا هیچ گونه ملحوظات سیاسی را که در اثر آن زندگی انسانها با خطر مواجه می شود اعتنا نکنند بلکه چنانکه ادارات بی طرف خوانده می شوند واقعا اقدامات بی طرفانه و مسئولانه انجام بدهند ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی. و در طی این سالیان متمادی هزاران نفری که در دامن این وطن تولد شدند و همچون شگوفه بهار قامت کشیدن توسط اشغالگران وحشی و ایادی دون همتشان مظلومانه به شهادت رسیدن و یا معلول و اسیر شدن و تا امروز روند قتل و قتال چور و چپاول تباهی و ویرانی به اشکال مختلف ادامه داشته و از این ملت قربانی جانی و مالی گیرد. از سوی دیگر فرزندان صادق و متعهد این کشور دست بالای دست گذاشته نظارگر این همه ظلم و جنایت نبودند بلکه با عزم راسخ و متین به مقاومت و مبارزه آغاز کردند و حملات کاری و شان را جهت آزادسازی کشور خود از دست بیگانگان بالای نیروهای ناتو و اجیرانشان شروع نمودند و تا امروز مبارزه جهادیشان با مورال قوی ادامه دارد بزرگان امارت اسلامی بعد از مشورهها و با در نظر داشت وضعیت کنونی کشور عملیات امسال را به نام الفتح اعلان نمودند و مجاهدین باور دارند که ان شاء الله امسال شاهد کامیابی و پیروزی نهایی در سراسر کشور خواهیم بود. عملیات امسال از چند ناحیه به سال هشتم هجرت یعنی سال فتح مکه شباهت و همخوانی دارد که نوید و بشارت فتوحات و پیشروی های بزرگ را برای ما می دهد. دشمن مورال و روحیه جنگی خود را از دست داده و هر روز شاهد تسلیمی ده ها نفر از نیروهای دشمن به مجاهدین می باشیم. این خود بیانگر ضعف و ناتوانی دشمن می باشد چنانچه در سال فتح مکه صدها تن از کفار با درک واقعیت ها به صفوف مسلمانان می پیوستند دشمن درک کرده است که هیچگاه از راه جنگ نمیتواند بر مجاهدین پیروز شود و هر روز شاهد استحکام و انسجام بیشتر صفوف مجاهدین و زیادت نیروی جنگیشان می باشد. از همین رو بعد از گذشت سالهای زیادی از قتل و غارت و ظلم و وحشت آماده صلح و مذاکرات شده چنانچه در سال فتح مکه مشرکین راه جز مصالحه و معاهده با مسلمانها نیافتند و لاجرم صلح و پیمان را بر جنگ و مقابله ترجیح دادند. مجاهدین در حال عملیات جهادی شان را اعلان نمودند که ماه مبارک رمضان نزدیک شده است. رمضان ماهی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال دوم هجری در هفدهم همین ماه با لشکر کوچک 313 نفری خود با لشکر بزرگ 1000 نفری مشرکان قریش روبرو شد لشکر کوچک اما بزرگ لشکری که عاشق خدا و پیامبر برحق او بود و همچنین در سال هشتم هجرت در دهم رمضان پیامبر صلی الله علیه و سلم با لشکر ده هزار نفری اش به سوی مکه حرکت کرد که در نتیجه مکه مکرمه فتح شد و تمام مجسمه ها و بت که در اطراف بیت الله الحرام بود شکستانده شد بناا میتوان گفت که امسال نیز ان الله سال پیروزی ها و پیشروی های سرنوشت سازی خواهد بود و جهانیان کمال حقانیت قدرت و حیبت ایمانی و اسلامی مجاهدین را مشاهده خواهند کرد له ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله تعالی هغه مجاهد ته چې صرف د الله تعالی د لارې جهاد او د هغه د کلمې تصدیق له کوره را ایستلی وي د دې خبرې ضمانت ورکوي چې یا به یې په جنت کې داخلوي او یا به یې خپل کور ته له اجر او غنیمت سره واپس ګرځوي همداراز له ابو هريره رضي الله عنه څخه یو بل روایت دی چې وایي ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل چې فرمایلی الله تعالی فرمایي زه د هغه چا کفالت کوم چې زما په لاره کې ووځي له کور نه یوازې پر ما ایمان او زما د لارې جهاد راوباسي نو زه د هغه دا ضمانت کوم چې یا به یې په جنت کې داخلوم برابره خبره ده که ووژل سي او که په خپل مرګ مړ سي او یا به یې بېرته خپل هغه کور ته واپس راولم چې ترېنه وتلی دی له اجر او غنیمت سره. امام نووي د دې حدیث په تشریح کې ویلي دي چې د الله تعالی د تکفل معنی دا ده چې الله تعالی د دغه مجاهد له پاره په خپل فضل او کرم سره جنت واجب کړی دی. کېدای سي کوم توهم کوونکی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې قول چې من اجر او غنیمت کې دا توهم وکړي چې اجر له غنیمت سره نس یو ځای کېدلی او چا چې غنیمت ترلاسه کړ نو له اجره به محروم پاتې سي خبره داسې نه ده بلکې د دې مطلب دا دی چې که غنیمت یې ترلاسه نه کړ نو هغه په کامل اجر سره واپس کوي او که غنیمت یې ترلاسه کړ نو له اجر او غنیمت دواړو سره یې راستنوي یو بل حدیث هم د دې شاهد دی چې اجر او غنیمت دواړه سره یو ځای کېدای سي له عبد الله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنهما څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کوم مجاهدین چې له غزا یا سریه څخه روغ رمټ او په غنیمت سره واپس ول نو هغوی د خپل اجر په درویو کې دوه حصې په دنیا کې اخلي په دې حدیث کې او د واو په معنا سره دی یعنی روغ رمټ راستانه سي او غنیمت هم ترلاسه کړي همداشان په مخکیني حدیث نال من اجر او غنیمت کې هم او د واو معنا ورکوي یعنی په داسې حال کې به یې راستانه کړم چې اجر او غنیمت دواړه به یې ترلاسه کړي وي عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي چې هغه صلی الله علیه وسلم له خپل رب څخه حکایت کوي هغه جل جلاله فرمایلی دی زما له بندگانو څخه چې هر یو بنده زما په لاره کې د جهاد لپاره ووت او زما د رضا لټه یې وکړه، نو زه د هغه د دې خبرې ضمانت کوم چې که زه هغه واپس کوم نو له اجر او غنیمت سره به یې واپس کوم او که یې مړ کوم نو بخښنه به ورته کوم. همداراز له معاذ بن جبل رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د الله تعالی په لاره کې جهاد کوي د هغه ضامن الله دی او څوک چې د ناروغ پوښتنه وکړي د هغه ضامن الله دی او څوک چې سهار یا ماښام مسجد ته ولاړ سي د هغه ضامن الله دی څوک چې د مسلمانانو د پاچا د ملاتړ لپاره ولاړ سي د هغه ضامن الله دی او څوک چې په خپل کور کې کښېناست او د چا غیبت یې ونه کړ د هغه ضامن الله دی یعنی جنت ته به داخله وي له ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د دریو کسانو د کومک ذمه الله وهلې ده د الله د لارې مجاهد او هغه نکاح کوونکی چې د پاک ژوند تیرولو اراده لري قدرمنو اوریدونکو له هغو احادیثو څخه چې د مجاهد لپاره د هغه په ژوند کې او د هغه له مرګه وروسته د الله تعالی په ضمانت دلالت کوي یو د زبیر ابن عوام دغه کیسه ده چې بخاری په باب برکت الغازی فی ماله حیا و میتا کې نقل کړې ده له عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي کله چې د جمل په ورځ زما پلار په میدان کې ودرید نو زه یې خپل خواته راوغوښتلم زه ولاړم او د هغه په څنګ کې ودرېدم هغه راته وویل ای زویه نن ورځ به یا ظالم وژل کیږي یا مظلوم نن ما ته داسې معلومیږي چې زه به نن ورځ مظلوم وژل کیږم زما لوی غم او فکر پر ما باندې د قرض په باره کې دی آیا ته پوهیږي چې زموږ مال به له قرض څخه زیات سي او څه به ترې پاتې سي ای زویه زما مال خرڅ کړه او زما قرض ادا کړه له قرض ادا کولو وروسته که څه پاتې سي نو د هغه درېیمه حصه به ستا د ماشومانو لپاره وي حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه فرمایي چې زما پلار ماته د قرضې د ادا کولو تاکید وکړ او ویې ویل چې ای زویه که د قرض په ادا کولو کې پاتې راغلې نو زما له مولا څخه مرسته غواړه حضرت عبدالله ابن زبیر فرمایي چې په خدای قسم چې زه په دې نه پوهېدم چې له مولا څخه د هغه مراد څوک و تر دې چې ما پوښتنه وکړه پلارجانه ستا مولا څوک دی ویې فرمایل زما مولا الله تعالی دی ابن زبیر په الله قسم خوري چې کله به د هغه د قرض په باره کې ماته څه پریشانی محسوسه سوه نو ما به دعا کوله چې ای د زبیر مولا د زبیر قرض ادا کړه الله تعالی به ضرور د پوره کولو یو صورت پیدا کاوه. کله چې حضرت زبیر شهید سو نو له هغه څخه نه درهم پاته سوي و او نه دینار البته ځمکې یې پرې ایښې وې چې په هغه کې د غابې ځمکه هم وه یو لس کورونه یې په مدینه کې دوه په بصره کې یو په کوفه کې او یو په مصر کې درلود حضرت عبدالله فرمایي چې په حضرت زبیر باندې دا قرضه د هغه د فضول خرچې په وجه نه وه بلکې د دې وجه دا وه چې کوم سړي به له هغه سره څه مال امانت کښېښود نو حضرت زبیر به ورته وفرمایل دا امانت نه بلکې زما په غاړه ستاسې قرض دی چې د ضایع کېدو په وخت کې به زه د هغه تاوان درکوم ابن زبیر فرمایي چې زما پلار نه خو په حکومت کې څه وظیفه اخیستې وه او نه یې د خراج راټولولو کار چرته کړی و او نه یې بله د آمدن لاره درلوده مګر دا چې هغه به له رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر حضرت عمر او حضرت عثمان رضی الله عنهم سره یو ځای په جهاد کې برخه اخیسته حضرت عبدالله فرمایي چې ما د قرضې حساب ولګاوه نو دوه ویشت لکه درهم جوړ سول په دې وخت له عبدالله ابن زبیر سره د حضرت حکیم ابن حزام ملاقات وسو او ویې ویل چې ای وراره زما په ورور باندې څومره قرض دی حضرت عبدالله ابن زبیر فرمایي چې ما د قرض صحیح اندازه پټه کړه او ورته ومې ویل چې یو لک درهم قرض ورباندې دی حضرت حسام رضی الله عنه وفرمایل په الله قسم زما په فکر خو ستاسې ټول جایداد هم ورته نه پوره کیږي ما ورته وویل دا راته ووایه که ټول قرض دوه ویشت لکه وي نو بیا دې څه فکر دی هغه راته وویل بیا خو زما په فکر بیخي تاسې د دې د ادا کولو وس نه لرئ خو بیا هم که ضرورت پیښ سي نو ما ته ووایه زه به کومک در سره وکړم حضرت زبیر رضی الله عنه د غابې ځمکه په یو لکو اویا زره درهم اخیستې وه خو حضرت عبدالله هغه په شپاړس لکه درهمه خرڅه کړه او ټولو ته اعلان وکړ چې په حضرت زبیر باندې د چا قرض وي هغه د غابې ځمکې ته راسي او خپل قرض دې وغواړي کله چې حضرت عبدالله ټول قرضونه خلاص کړل نو د حضرت زبیر نورو زامنو وویل چې زموږ د پلار څخه پاتې مال په موږ وویشه حضرت عبدالله وویل په الله قسم چې تر هغې پورې زه میراث نه تقسیموم تر څو چې د حج په موسم کې څلور کاله اعلان ونه کړم چې د چا په حضرت زبیر باندې قرض وي د هغه د اخیستلو لپاره دې راسي حضرت عبدالله به هر کال د حج په موسم کې اعلان کاوه د څلورو کلونو له پوره کېدو څخه وروسته یې پاتې مال تقسیم کړ راوي وایي چې د حضرت زبیر رضی الله عنه څلور ښځې وې د قرض له ادا کولو وروسته د مال درېیمه حصه د هغه وصیت د پوره کولو په موخه د حضرت عبدالله بچیانو ته ورکړل شوه او بیا د مال اتمه حصه د هغه په څلورو ښځو باندې وویشل شوه نو هرې یوې ښځې ته دولس دولس لکه درهم ورسېدل په دې حساب د هغه ټوله متروکه مال پنځوس میلیونه او دوه لکه درهمه وو قدرمنو اوریدونکو زموږ د نن ورځې خپرونه هم دومره وه